الله الرحمن الرحیم سورة الانبیاء دا سورت چې شروع کو د دې سورت دی نامه سوره انبیاء په دې کې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بیانونه دي د دین نقلی دلایل پاغي کې بیانېږي نو د دې وجنه د سورت نامه شو انبیاء مکی صورت دی د رسول الله د هجرت نه مخکې نازل شوی دی زیات زور به په دې کې په اصلاح د عقیدې وي چې زمونږ او ستاسو عقیده درست شي خاص کر په عقیدې په مسله کې په باس بعد الموت باندې هلکه ګورې په دې یقین وکړي چې د مرګ نه پس بیا ژوندي کېدل شته او چې ژوندي شي نو بیا یو میدان دی میدان حشر هغه به لګي او په هغه میدان حشر کې به مونږه تاسو الله ته پیش کیږو او مونږ نه بر الله تعالی د یو خپل جون د یو سو خبرو سوالونه کوي خودلته قران مجید که ګیله وایه او که شکایت وایه که څه ورته وایه دا کوي چې روره لویه ورځ را روانه ده او په هر چا را روانه ده خو دا انسان د دغه ورځې د تیارې نه بې اندازې بې پروا دي سره د چا خیال کې دا راځي نه چې د قیامت ورځ شته او که نشته چا خیال کې دا نه راځي چې زه به رب ته ودرېږم که نه به ودرېږم دا د چا خیال کې نه راځي چې ما نه به الله د خپل ژوند پوښتنه کوي او که نه به کوي بلکل نه بې پروا او بې توجه اقتربه رانږدې شو للناس خلکو ته اقترب رانږدې شو للناس خلکو ته سوک و ته رانږدې شو د فاعل کې حسابهم حساب داغوي هغه د حساب وخت چې هغه په میدان حشر کې الله به وسره کوي هغه را نږدې شو اقترب را نږدې شو للناس خلقو ته حسابهم حساب داوی حساب را نږدې دی خو دوی څه کوي وهم او دا خلق چې دي فی غفلت دوی په بې پروایې کې دي وهم او دا خلق چې دي فی غفلت دا په غفلت او په بې پروایې کې دي د سره عقل او خیال نشته او معرضون مخ ګرځون کې دي معرضون اعراض کون کې دي مخ ګرځون کې دي ما یاتیهم ناراضی دوی ته دا غوی د غفلت او د بے پروايي دا نخا ده زړه خبره خلک په شوق نه اوري لیکن دوی ته چې نوې خبرې نصیحت وشي هغې نه مخ ګرځوي نه راځي دوی ته من ذکر نصیحت من ربهم د طرفه د رب د هغوی نه څنګه نصیحت محدثن چې نوي وي نازلېدل د هغې الا استمعوه مګر دوی غوږ کي دي هغې ته وهم یلعبون په داسې حال کې چې هغوی لوبې کوي مراد د لوبو نه څه دي؟ ای خنداګانې او ټوقې آیاتونو ته غوږ کیدي او چې ویوري نو د هغې نه پس وپورې خنداګانې کوي ټوقې وپورې کوي لاهیتا غافل دي لاهیتا غافل دي قلوبهم زونه د هغوی لاهیتا بی پروا دی غافل دی په دا دنیا کې ننوتی دی د دې دنیا د ننوتو د وجې نه زړونه سره قیامت په زړه کې راځي نه خیال کې هم نه راځي لاهیتا بی پروا دی غافل دی قلوبهم زړونه د دوی دا غوی د غفلت یو نخه ده کافر سره خپلو کې مشوره وکړه او سره وی وی چې دا پیغمبر نه دی انسان څنګه الله پیغمبر را لیږي که الله را لیږه ملائکه به را لیږلې وي و اسر النجوا او پټه وکړه غوی مشوره و اسرو او پټه وکړه اغوی النجوا مشوره پټه وکړه اغوی مشوره چا الذين ظلموا هغه خلق چې هغوی ظلم کړو مراد د ظلم نه دی کفر او شرک دا الذين ظلموا دا به د اثر د پاره فاعل کوي نه د سی بنوای چې وا اثر النجوا او پټه مشوره وکړه الذين ظلموا هغه خلکو چې هغه ظالمانو د سنه جوړیږي لکه دا نوح کاغه وو نو بیا دا و اثر نو پکار و اثر الذين درې زور پکارو نه د دې دا دغه دی و اسرو او هغوی پټه مشوره وکړه چا پټه مشوره وکړه د هغې داسې مبهم غوندې دی نو د هغې دا بیان دی الذین ظلمو هغه خلک چې هغوی ظلم کړی و سی وی هغه مشوره سوه وی هل هذا نه دی دا ګوته رسول الله ته نیسي هل هذا ندی دا الا بشر مگر دا انسان دی مثلکم پشان ستاسو دا خو ستاسو پشان انسان دی څنګه تاسو خوراک کوي دیم کوي تاسو سکا کوي دیم کوي تاسو بازارونو کې ګرځي دیم ګرځي کدا پیغمبر وی پکارو خوراک به نه کولی سکاک به نه کولی او دارنګ دغه بازارونو کې به نه ګرځي دی هل هذا ندی دا الا بشر مگر دا انسان دی مثلکم پشان ستاسو پکارو چې الله پر علیګلی چې ملایکی را لګلی وي اصل کې دا دی چې تاسو یو پیغام وړون کې لګی نو دا څنګه سړی مقررول پکاري چې یا دا د جنس د لیګون کې نه کدا د جنس د لیګلی شو نه دی به وی پیغام چې څوک راوړي نو په کار وي چې هغه د جنس د لیږونکي نه وي رالیږونکي الله دی او ملایکې هم د الله سره یو جنس دی دا خبره د دوی غلطه وه نو په کار وي چې ملایکې رالیږلې وي مونږ ورته وایو چې نه چې پیغام لیږې نو داسې کس لیږې چې هغه د جنس د دغه خلکو نه چې تاسو ورلیږې پښتون پښتون له چې سړی ورلیږي پښتون ورولیږه پنجابي له چې ورلیږي پنجابي ورولیږه عربي له عربي ورولیږه سړی چې جواب وسره وکړي چې پوه شي اوس چې ته پښتون له پنجابي ورولیږي نو هغه چې ته څنګه سره پوهېږي ها افت او بیا او سوال پیدا شو چې نه دا خو پیغمبر زکه دی چې د د پلاس باندې معجزې ښکارا کیږي نو دوی وی دا معجزې نه دی دا جادو دی افتاتون السحر آیا تاسو راتلکه وی جادو ته افتاتون السحر ایا تاسو را لکه وی جادو ته دی قران ته به جادو وی د پیغمبر معجزو ته به جادو وی وانتم تبصرون او تاسو وینه پسر ګوچ دا جادو دی قال نو پیغمبر وی ربي يعلم القول يري چې رب زما چې دی دا هغه دی چې هغه خبر دی په خبره فی السماء والارض په اسمان او په ځمکه کې کم از کم هغه څوک د ځان د پاره معبود ګرځوه چې هغه د ارس نه خبري او که ارس نه خبر دی نو هغه صرف یو الله دی د الله نه بغیر په مخلوق کې داسې څوک نشته دی چې هغه د تمامو حالاتو نه خبري رب زما هغه عالم دی په خبره فی السماء چې هغه خبره په اسمان کې والارض او په ځمکه کې وهو السمیع العلیم او دقه الله هغه اوریدونکی د هر څه دی او خبر په هر څه دی د هرې خبرې اوریدونکی دی او د هر فعل نه او د هر عمل نه خبر دی چا به وی دا جادو دی نو بل برا پاسې د خوب نه هغه بسوي بل قالو بلکې هغه اووي چې ادغاس احلام دا ګډ وډ خوبونه دي دا د شپې ګډ وډ خوبونه ویني سبا بیا موږ ته بیانې چې دا ماته وحی شوی ده بل قالو بلکې او وی دوی ادغاس احلام دا ګډ وډ خوبونه دي بعضو پکې دا ووی چې دا هغه دی د شپې ګډوډ خوبونه ویني ابل پکې را پاسید نه بل افتراه بلکې د ځان ویلې د دا خبره دا قران الله نه دی را لېګلې د ځان ویلې دی ابل برا پاسید چې نه بل هو شاعر بلکې دا شاعر دی او دا خوندور خبرې کوي او خلک په ځان ته راړي او که پیغمبري نو موږ ته د داسې معجزې ښکاره کړي لکه مخکینو پیغمبرانو چې ښکاره کړې وي فلیاتنا دې دې راتللو کې موږ ته به آیت په یو نښه نشانه فلیاتنا دې دې راتللو کې موږ ته به آیت په یو نښه نشانه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې را لېږلي شوي وو اولني پیغمبران موسی علیه السلام الله را لېږلی و هغه سره عصوا وه امسا په کارو چې د سره مغسې عصوي امسا اجدهاتي جوړیږي دغسې حضرت صالح علیه السلام پیغمبرو هغه معجزه سوه ناقه اوخه هغه اوخه دې مونږ له دسې پیدا کی عیسی علیه الصلاۃ والسلام راغلی و هغه سره معجزې وي ابراء الاکمه دا دغه مور نه پیدا ړوند جوړول ابرس برګې دغه کول مړی را ژوندي کول دا د دې مو کی فلیاتنا دې دې راتلو کی بی آیتن په یو نخه نشانه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې را لېږلي شوي وو د دغه نښو سره هغه اولني پیغمبران نو سوال پیدا شو چې موسی علیه السلام عصا نخه ښکاره کړه نو ولې هغه ستاسو وروڼو په ایمان راوړی اوسه یا چې حضرت صالح علیه السلام هغه معجزه ښکاره کړه وخه نو ولې هغوی په ایمان راوړه یا عیسی علیه السلام چې خپل معجزې ښکاره کړې نو ولې هغوی په ایمان راوړی چې تاسو به راوړئ ما آمنت قبلهم ایمان نه دی راوړی مخکې د دوی نه من قریة یو کلی والا کم کلی والا اهلکناها چې موږ هلاک کړي دي هغه دا څومره کلو والا چې ما هلاک کړي دي او پیغمبرانو ته معجزې هم ښکاره کړي دي هغوی ایمان نور راوړی ما ځکه هلاک کړو نو افهم یؤمنون ایا دوی به ایمان راوړي چې ته وته امسا ښکاره کې ته وته دغه دی د اوښه ښکاره کې دی به وی چې پیغمبر بیا سړی ولی شو بنی آدم ملائکه به الله را لېږلې وي ویرونو د آدم علی السلام نه چې را شروع کې چې څومره پیغمبران دي نو ټول دغه راغلي دي سړي راغلي دي یو خبره چې د عادت مطابق شي خلک پاغه اعتراض نه کوي خلک اعتراض علی کوي چې د عادت خلاف شي اوس موږ سبق وایو پرونه مم ویلې دي نن مم وی سو کوي د اعتراض نه کوي چې دا ولې وایي خدا دې که د عادت خلاف شو موږ نن سبق نه وی نو خلک یې لکه تاسو ولې ونه وی نو دسه د آدم علی السلام نه چې راغلي دي سلسله د انبیاو ټول سړیو نو که نن سړی راغی نو دا خو څه قابل د دغه نه دی د اعتراض نه دی وما ارسلنا قبلک او موږ نه دي رالیږلې مخکې ستانه الا رجالا مګر سړي نه ملایکې وې نه ښځې وې ټول سړي وو نوحي الیهم چې موږ وحې کول هغوی ته که په خبره پوهیږئ پوه شئ او که نه پوهیږئ فاسألو اهل الذکر تاسو پوښتنه وکړئ د خاوندانو د علم نه چې کوم علما یې د هغوی نه تپوس وکړئ ان کنتم لا تعلمون که چېرې تاسو نه پوهیږئ دی به بل اعتراض کو چې دا پیغمبر دی نو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق چې پیغمبر خدا خو یو لوی بزرګي د بزرګانو بزرګي نو دې دا ډوډۍ ولی خوري دې بازارونو کې ولی ګرځي نو یا خدایم په خیر کې سون انبیا چې راغلي دي ټول ډوډۍ خوړل خو نقصان نه دی خ وما جعلناهم او منګه نو ګرځولې دغه پیغمبران جسدن بدنونه لا یاکلون الطعام شاغوی بنه خوړل ډوډۍ هغوی بنه خوړل ډوډۍ هغه خو ما داسې بدنونه نو ګرځولې چې و بدن او ډوډۍ به نه خوړه دوی وی چې دا خو به بس مړ بشي خلاص بشو ته من وی چې سونه پیغمبر راغلی ټول د دنیا نه تللی دي دا بمسي وما كانوا نو اغوي خالدين هميشه دا انبیاء می رولیگل رولیگل ثم صدقناهم الوعده او بیا مونږ رښتیا کړه دا غوی سره وعده هغه پیغمبرانو سره مې چې د نصرت او د امداد کومه وعده کړې وه ثم صدقناهم الوعد او بیا مونږ رښتیا کړه د هغوی سره خپله وعده د امداد فانجیناهم مونږ نجات ورکه هغوی ته انبیاو ته مې نجات ورکه ومن نشاء او هغه چاته چې زمونږ خوښه وه چې هغه د انبیاو ملګری وو و اهلکنا المسرفین او هلاک کړ مونږه مشرکان چې کم مشرکانو هغه مو هلاک کړ بیا دې ترغیب د الله کتاب ته لقد انزلنا یقینا راولې ګمنګا الیکم تاسو ته تا کتابا یو کتاب لقد انزلنا یقینا راولې ګمنګا الیکم تاسو ته تا کتابا کتاب فيه ذکرکم چې په دې کې ذکر ستا د ستاسو ځنې خلک وایي د ذکر نه مراد دی نصیحت په دې کتاب کې تاسو ته نصیحت دی چې ژوند څنګه تېروئ لیکن ځنې استادان وایي دلته د ذکر نه نصیحت نه دی مراد شرافت او عزت الله راولېږه موږ راولېږه تاسو ته کتاب چې په دې کې ستاسو عزت دی کم پی ځان پوی که عزتمن کم پی عمل که عزتمن که جندم د دې مطابق تیر که د عزت فيه ذکرکم چې په دې کې ذکر د ستاسو افلا تعقلون ایا تاسو عقل نکوي زه بس ښه کمره کار نه کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا کوي یا الله تاسو مقرباش یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زمون حالات درست کړي رب ته خپل توفیق زمون سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب پوی کړي رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا آخرت کې راکړي خاص کر په میدان حشر کې رب د دې عظیم خیر نه مونږ ته محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو الله دې له دې راتلو د دې کې نستو دنیا کې مل الله اجر ورکړي آخرت کې مل الله اجر ورکړي سره زمونږ الله په خپل بچو خوشاله کړي په خپل حلال کاروبار کې او ته الله خیر برکت د زړه سکون